سره صفات و احکام د امامت ذکر شول وجوب جهر یا اخفا مسنون کرات اده وجه نه پسې کنه امامت مصطلح ذکر کوي باب الامامت باب د بیان د امامت شه امامت خپل مصدر ده اما الناس چې خلک ته جامع کنه امامات ورکړو خلک ته امام جوړ شو اما یا ام اماما و امامتا الجماعت سنت مؤکدت اولی حکم ذکر کوي الجماعت سنت مؤکدت جامع میز دا سنت ته کلک سنت ته الجماعت سنت مؤکدت جماعت دا سنت ته مؤکد سنت ته کلک محکم سنت ته جماعت وی کنه چې په یو نه زیتا وي ته جماعت ته وي اجمل مزونه علاوه اجمنا و د عید مزونه علاوه په نر مزر شي کنه امام سره چې یو کاس وي بعضه جماعت ته الجماعت سنت مؤکده جماعت دا مؤکد سنت ته کلاک سنت ته محکم سنت ته هغه یو کاس که بلغ و که نه بلغ و که ښځه و که نه و که نر و که په جماعت سي وي که جماعت نه بهار وي دا جامع المنز ده الجماعت سنت جماعت جامع المنز ده هغه سنت ده مؤقت سنت ده لقوله عليه السلام دې حدیث مبارک ته وجنه په دې حکم شی ډېر اختلاف تا کنه جامع المنز زنا حال کې پر باندې فرض عین ده او شرط د صحت د صلات پر دې بهر المس کېږي نه علي زواهر کسا یا زنا حنابلا کسا خامخا به کله چې جمع نه پوتي په چا پسې به درې په چا پسې میز وو ازمین دي کېږي نه اوسه فرض عین ده او شرط د صحت د صلات پر و د زړه پر باندې فرض عین ده خو شرط نه ده د صحت د صلات پر هغه چیرې د نه پوتې شلو ګوشه ده هغه لمس کېږي ا دې بخیره جامت بل میزه کېږي کنه خو فرض دې پرې شول یا فرض دې تاریخ شول او د نه پر باندې فرض دې کفایي ده چې زړه حق په جامه باندې وکړو بیا ان را غنه غوړه په خلوص شه په غنګور نه چې په جامه یې کو فرض دې کفایي ده دا د حنابلا او اهل ظواهر مذهبي نه دي احناف دوا کول کو جو دا چې واجب ده بل دا چې سنت مؤکد ده امیر احناف د دواړه کول نه کو الجماعت سنت مؤکده جامع دا سنت مؤکد ده علمون فرمایي چې د دواړه کولی نه کنه دوا نه دي د یو کول ده سنت مؤکد دا کلی مشکک ته سنت مؤکد ټکا کلی مشکک ته دی واده رجانه دوه ا د ي او چته نه اوچته درجه چې په نه کنه پوز درجه نشته پابند سنت مؤکد اطلاع کړي پابند واجب اطلاع کړي نه چا چې ویل دي و چې واجب دا دغه صحیح ویل دي او چا چې وی چې سنت مؤکد دا یعنی د کوم سنت مؤکد اعلی درجه چې وجوب ته ور نږدې دو لقوله عليه السلام د حدیث مبارک دی وجنه الجماعه من سنن الهدى نبي صلى الله عليه وسلم الجماعة من سنن الهدى جامع مسكول دا دي كنا سنن الهدى ندي دا دي محكم سنت ندي سنن الهدى ايه تبيلا شي چې هغه زاریات هدایت ته پیغه کنه چې عمل کو کار پابند کار باندې به سای کنه هدایت الله پاک ایت هدایت کو دا پسی خابوندې ده او هغه ترک دا دولالت ته گمراهی دوه سنت دوانه مردی نبی سم چاره و عمل دوانه مردی یو په طریقه د عبادت کړی دی چې په دې سره کنه د پرودګار بندگی اظهار کو خدای پاک ته په دې ظلم ولر ځکه یو په طریقه د عادت باندې کړی دی دوانه سنت دی هغه چې په طریقه عبادت کړی دی ایت سنن هدا وته ویل شي او چې کیمه په طریقه د کنه عادت کړی دی سرنګ به جمعه وغسل سرنګ به کنه کښنستلو سرنګ به دردلو سرنګ به تللو نبي اسلام کنه پرتای به پکیم سان کړلو جماعت به پکیم پکیم افشان وته کیم افشان به وتلو کنه دته سننه زواید دا غا سنه هدا نه دی کنه دا د عادی ولا سنت دی ا دې کې اتباع شه خبره دوی چې سای ا دې کې اتباع کو په دې باندې کربن یې سږي کنه خو په دې باندې سای کنه خاطو کې شي نه سننه هدا اګه ترک كان اغا دولت او مريدو چې سنه هدا پرېږدي کنه چې په طریقه د عبادت یې کړی وي سنه هدا بیا په دوا دی یو ماکد دی یو کنه محکم سنت ته بل زواید دی دا سنه هدا نه دی په سنه هدا شکل دا ماکد سنت دی لا يتخلف عنها الا منافق نه پوتې کېږي دی کنه جماعت نه مگر منافق نه پوتې کېږي الا منافق مگر منافق په دې کې هدې ملو په دې کې استدلال باندې اعتراض ده چې د اخر د کلام دا خو منکز دی اول ور پورا اول د کلام نه چې د جمعات سنت موقت ده او دا دا حدیث ولا الجماعت من سنه هدا جماعت سنه هدا نه ده ا د حدیث په سار شکنه جماعت سنه هدا و سنت په تویل شوې دي او دا خیر شي چې کی معید سنه شو چې دین نه پته کړي مګر فقہ دین خو وجبر معنی مری لکه چې منافق هو کافر وي کنه په خلو کلمات لري په لږه کنه هغه کنه کافر وي دا منا چې کنه هغه هغه قصای کافر ده چې نه کو اې دنه خو به ډېر کلک خبره مې مشه دا خو سنت نه به خو کنه په پرد نه وروسته کنه او دا رنګ کنه دې هدې مول استدلال صحیح کړی دا حدیث په شوی کنه دې سنت سنت ته پره او په دې حدیث باندې جماعت کنه سنت ثابت وي دنه خو وجوب ثابت دي فرضیت ثابت دي ا د ه ګ ن ا ش ا ر ح ي ن ج و ب ک ر د ا ش ا ر ح ي ن ا ي ا چې دوته منافق نه هغه اصطلاحي منافق نه مراد چې باطن یې کنه باطن شي کفر وي په ظاهر شي کنه اسلام اظهار کو ادره منافق عملی مراد ده فاسق سره مراد ده کنه عاصی نه من مراد ده ګناګور نه مراد ده لا تحلف ان الا منافق نه پته کېږي نه مګر ګناګور سره نه پته کېږي کنه چې په ګناه باندې ریز ده وی کنه و نه ګور غون سایه نه پوتې کېږي ریخ سایه کړي چې مینه نه پوتې کېږي و اول الناس بالامامه عالم بالسنه داغه دې کنه فقه یو قاعده دو کنه فقه دا کنه غاټه قاعده دو غاټه ضبطه دو چې تزاحم په صورت شي د مزاحمت صورت شي مکه مقابله په صورت شي به کله ترجیح وي کله کله چې مقابله جوړ شي مزاحمت جوړ شي کنه بیا ازي کا به کنه دا مزاحمت او دا مقابله به په ترجیح باندې ختم کیږي کنه چې به ترجیح ورکول شي دا امت او جامع الميز ده کنه او په امامت باندې تزاحم شری شو کنه مزاحمت ته مقابله دو که تزاحمت نه وي مقابله نه وي به دغه په ترتیب نه ځوي کنه چې کوم ترتیب د فقها وشي یو سړی دا کنه او یو جماعت چې په خپل امام د هر څه څنګه دا کنه خداغه امام مقرر ده کنه بیا لمیس په دې کې امام پسې به اختیار ده په ټول نه کنه په دې پسې به لمیس کې ها آکاش ریغ مولوی که خندنای مولوی کنه په دې پسې لمیس به کنه دا اولاد امامات پیدا کو بس په نوم غوښه کوي یا په خپل په یو کوم باندې کړ یو کوم په یوسری باندې اتفاق وکړو چې دا د امکان مخ شي اګه عالم مو کا غیر عالم مو کنه کا پرز ګورا و کنو پرز ګورا کنه میس پاپا شه بختار د په بل چانه کنه چې کوم په چا باندې اتفاق وکړو دا غسرتنه چې کیم ذکر کوي کا چې دا اولاد او دا اولاد به دا اولاد کنه دا د تزاحم او د مقابله ول سرت کنه دا څه زوی دا چې اځي کنه د امام چا مقرر کړان دا جماعت نه چې په دې خپل مقرر امام دی کوم په یوسری باندې اتفاق نه ترتیب په ترجیح باندې کنه مخ کېږي ها اما زحمت په ترجیح ختم کېږي امامت خو یو دادو کنه یو منصب ده هر یو کنده خوشوي کا چې زمخ شو مو در میزو کړه به چې زمخ شو بل چې زمخ شو کنه دارنګه د کومه ولا کنه خوشوي کا چې میشتو مخ شو بل کا چې میړه مخ ته شو بل کبه چې ولا مخ شو کنه به کنه دا غسر ترجیح ورکول شي واول الناس بالامامه اعلمهم بسنته هغه ښه عالم ده په دې شي کنه په سنت باندې په سنت باندې ښه عالم وي دا ده به مخکې چې مزاحمت وي او تزخم وي کنه ملو مقرر نشته الموضوع وخت ده کنه او په امامت باندې مزاحمت سره کېږي بیا ترجیح کنه واجه کنه عالمیت ته چې کوم عالم ده زیوت عالم ده اده مختشف کنه مزاحمت په خود به خود ختم شي وعن ابي يوسف رحمه الله اقراهم امام ابي سب سنه من دار ویت کا چې نه شل یې ک په ټول حق دې امامت هغه شقاری د پدیشه چې د قرآن پاک شقاری وي شکه دا منه چې قرآن پاک ډیر وي ته یو دا ده و تجوید په لحاظ باندې کښله کښله تر ولا شي کنه لأن القراءة لا بد منها والحاجة للعلم إذا نابت نائبة امام ابي يوسف سره کان ترجي اقرا ته ورکوي چې کان په ټوله شکاري وي قرآن پاک ډېر وته دی وي دغه ته بل نر حلقه په بعد بونه او تجوید پر حال بونه د تلاوت کنه هغه حسن دا رېګ دا ادا یې رېګ دو دا له یک تعداد به مختشي لال قرات لا بد من هذا چې قرات نه خلاصای نشته قرات نه خلاصای نشته ځکه چې په منځ کې کنه قرات فرض ده خامخا به کنه الحمد لله تربی دارنګ زم زم د سرات په کو یا به سي اندرې اته اته به کو کنه به ته الحمد لله د کول هوا ته یو ته ولته کنه الحمد کول هوا لنی وته یو دی ها اته کم یو دی ته ډیر یو دی کنه ای به ته شکر پاک ورچی یو ته کنه سن ورچی ادا مسئله باندې خبر وی کنه ادا ابل عالم دا او کله پاک ډیر نه وته دی کله پاک شنو شاده کوله کنه المین به خراب شي یا لوستی نه بار نه و دای کښېنستو یو د کښېنستو که نه خلک یې پاتخه سره ویر کړله و ته به کتو به ته کسي چې لمین به که نه سوي سار باندې وشته کنر باندې وشته لمین به موتو کنه موتو چې څه کله حادثه جوړه شي او کچېر څه حادثه نه و جوړه که نه ارې غلمیس کا قیام کا رکوع کا سجدا که نه هسه کنه ما کتبت یې ضرورت نشته پدې شو که نه خو تلاوت نه خو نشي تلاوت خو به خامه په لمونځ شکه نه ا ډیر اهم ده کنه قرات ډیر اهم ده بیا کیم سره چې په قرات باندې ښه خبر وي قرات ښه ورسي کنه پاک ښه ورسي کنه دا غل مين زریح کړی شي په لبت یې کنه چې عالم ده او کنه اقرا نه ده ونحن نقول مي جمهور احناف ته وی کنه امام ابو حنیفه صاحب امام محمد صاحب نه جمهور احناف چې نه عالم دا نه یک تکره چې ادم مختصي چې چا سره علم ډیر ده هغه نه شله یک ته د امامت القرات مفتقر الیها لرکن واحد القرات مفتقر الیها القرات دې ته کنه حاجات پښو ده د پوره د حاصلولو د یورو کنه چا قرات ته قرات یورو کنه پرم ده شه المز هو ډېر کنه ارکان نه جوړ ده د قیام نه جوړ ده قیام د پښې رکوع د پښې سجدا د پښې قعده د پښې کنه نره واجبات دی پر منځ شي اکرات مفتکم لها اکرات حاجات په شواله د پر تحصیل دی یورو کنه والعلم لسان لكانه وعلم دا مفتكن اليه دا طول اركان دي برا علم ته حاجات په شوا دا د حاصلولو د ټول ارکان دی پره علم ته په قیام شي مکنه پر منځ به قیام کې ویړای فرض پر منځ شه علم ته محتاج چې ویړای چاته ویل شي سمره به درېږه تشکه به درېږه رکوع فرض دو رکوع په علم باندې ذکر دي کنه چې ته تا مسله پاتې چې رکوع چاته ویل شي او سمره مقدار رکوع کنه فرض دو درنګ سجدا کسا درنګ قاعده کسا درنګ در مزنه واجبات دي کنه په هر هر رکن شعرم ته محتاج یې کنه اې دې بیل مبهرک نو ته نه قیام درسي نه رکوع درسي نه سجدا درسي کنه کرات ته حاجت ته شو ده کرات ته لې رکن واحد نه پر د یو رکن ا یو رکن سره چې د حق کرات ته ودا خو دې کنه عبرت حاصل در وته چې الکرات الکرات مفت کنه لې کرات نه کرات حاجت په شو ده پر د کرات ته دا خو به معنی ده او دا مصدر ته عبرت ده اې پر دا ترجمه وکړه چې الکرات مفت کنه کنه له تحصیل رکن واحد نه په قرات سره کنه خلی یو رکن حاصل شو چې دا حق قرات و قرات حاجت په دې پر تحصیل یو دی یو رکن والعلم لسال کان وعلم مستقلی ده کنه ټول ارکان دې پره بلکې په علم شې دې کنه قرات ته پره محتاج دی قرات ته محتاج علم ته ځکه چې کنه ذلت الکریم مسلې ته ملي مې نه وي ا ك ر ا ت مسلمين ت م ل م ك ل ا ك ل ا ك د ي ز و ي ق ز ي ب ن ز ا ل و ي د ز ا ل ق ز ي ب ن ز و ي ك ن ا يا ز ي ك س ر ا ز و ي ك س ر ا ز ا ل ق س ر ا د ي ك ت ل ف و س ر ي و ن م ن س ر س ي ك و ن د ك ن ا ا ت ك ب ي ك ن ا ز و ي ت ب ز ا ل و ي ل و ي ب ت و ز و ي ل و ي ك ن ا ف ل س ر ك ل ا ك ل م س م س د ي ج ي ك م س ل ا ت م ل ي م و ي ك ن ا دا د ز ي ر ة ا ل ك ر ي م س ل ا ت م ل ي م و ي ب ب ا د ك م ت ي ا ز ب ك ن ا زوی به زین وی ځکه زال به زین وی درنګ کنه پیس هاینده او جیر هاینده پستاخه دو جراخه دو کنه په دې کې څه فرق او په دې کې باندې کنه کیمو دې کنه مې فاسه دې دي په کیمو دې نه فاسه دې کنه دا ټول کنه دا علم ته محتاج ده کنه ته علم ته محتاج ده نه هرم ډیر هم ده کنه چې علم دې سره وي مو دا ټول ارکان به شکر لشه چې علم دې سره کله شي کچا نه رد خراب شي علم اهم ده کرات مفتغنه نه پرې د تفصیل یو رقم په خو یو رقم هته لري ویل مکن هغه محتاج نه دی کوم نه د پرې د بکټول ارکان حتی کې چې کنه کرات علم ته محتاج ده ازله الکاری مسله فان تساووا کچره یو برابرۍ په علم شي په علم شو یو بار باندې چې سمر علم دی یو امام ده د مله بلا ده یو چې زمخ شکر به چې زمخ شکر ته تزخم ده فاقرهم بیا شله یک په ټوله حال کې د امامت بیا شق خرید پدې شي اس بیا کنه کری نمبر ده کنه کچر یو بار باری په علم شي بیا شله یک د امامت په ټوله حال کې شي کنه هغه شق خرید چاته یو کنه پاک ډیر یو د کړی او کنه د تجدید په حال باندې شله وی چې مش وکړ عالم مخ شو کو په کارینا چوال وکړ اشه حق دره د موت عالم ده دنه بعد بیا قراته او په حدیث هو ولا کرا ذکر شو ده یا ام القوم اقراهم لکتاب الله فان كان سواء فعل بالسنه عالم وس شو ده او کان اقرا ته مقتدا دا خو دې کنه امام ابي سبزه پر د دلیل ګرځي کنه دا حدیث یې پر دا خو دلیل شو ځکه چې په حدیث اقرا واز ذکر شو ده عالم وس ذکر شو ده په هغه وخت به کنه شکري ابه په شعلمه و ځکه چې دی به چې کله قرآن پاک زده کولو صاحب کرام به کنه به خلی الفاظ وکنه ادا به نه زده کولا کنه بلکې سره دې کنه مفهوم سره دې کنه تفسیر سره دې کنه ټول علم به زده کولو یو آیات یو د کولو یا کنه ادا بیا زده کولا منا بیا ځکه ولا تفسیر بیا ځکه ولو به کنه سمر احکام په دې کنه آیات سمر احکام دي کنه سره سره احکام به ځکه ولو بلکې امر به نه تو که چې سه پر په دې حکم آیات به چکیم کنه حکم ځکه چې سه پر په عمل وشري کړه په دې آیات دا حکم ذکر شوی دا کنه چې زکوت پر کوا یا پر کنه پر کایشه کنه چې دا مشتا دا کنه شته کنه چې سه پر په عمل باندې کنه نو ورایمه بل آیات به نه ورغوښتل کنه نه به د قرآن پاک ته ځک نه سره کنه شا عالم جوړ دو کنه خالی قریب نه جوړ دو وسرا شا عالم با جوړ دو قریب او عالم با و په حدیث ذکر کنه اکرام شکر ده یا ام القوم اکرام امامات قوم دا غش قریب پدې شده سو دوی ډیګری دي کنه دا عالم ده او دا کنه اش اکرا ده او به خو د خپل وخت کې ساکي کنه ایس خدا سا کنه چې علم او درنګ کنه قرات او تجوید او حفظ دا ګوشي ګوشي شو به شول حتی چې مدرسې ګوشي شولې دنیا ګوشي کنه اکثر کنه حافظون او قاریون علم نه عریبي حافظ به وی قاری به وی کنه هو عالم به نه وی علم نه عریبي انا حاصل وی خلی حافظ کنه قاری شي مسله پته نه وته کیږي نمی خو د خپل زمونه کې ساکنه هي کنه قاری و عالم شي ځکه چې څه سره کنه قاری ها د علم نه عریبي د عالم د مخ شي کنه قاری د ورسې شي عمر فاروق صاحب سورت بقرا چې په دوی لاس کوله سو یو کړی دو عمر فاروق صاحب سورت بقرا په دوی لاس کوله شو یو کړی و په مشکل په دوی لاس کوله شکنه پیرا ده دور حدیث په سرو کې کنه دا حدیث ته بقرا د ادي وجنه چې په دې احکام دي کنه سره د احکام به ذکول او سره کنه عمل کول بیا بچی عبد الله ابن مسعود په تو کوله شو یو کړی و کنه میټیا تقسیم کړ خوریا کنه خوریا تقسیم کړ په تو کوله سره بقرا یو دې کړه دا هو ذکر ذکر ذکر ذکر ذکر کولا خلی ذکر کولی مطلب کنا هغه تلکی به احکام و د احکام سره یو ذکر کولا احکام په ذکر کولا کنا ولا كذلك في زماننا فقدم العالم وذلك بل سوق دي كي شاچ كنا اذا بس مناش كنا شكاري اب شا علي ما هو بده کا مطلب ہے ام القوم اکرهم امامات کو قوم تا کا شکاری پدیش ہے کتاب لالا رہا فان كانوا سوال فعالمهم ده هو عالم دور دي كشو بيا كثير يوبر باري بيا شا عالم بشي ادي كدا اكران خوش عالم مراد سو كنا دي كبوسو اشا عالم هذا كريا ده ده وسي بيا عالم ذكر شو ده خو تكرار ده ا د ه پر جواب ده چې پوس اقرانا عالم رده چې قرآن پاک باندې عالم ده کنه ا قرآن پاک مسئله ته کنه احکام ورسي او د بل عالم نه مراد د احادیث عالم نه مراد ده کنه چې په کې مې حدیث کې د موضوع مسائل دي ځکه چې امامت علم موضوع له امامت مې وشي کنه او د سم مسئله وروړي دي په شی او د شکنه پارس کیم دي سنت په شکیم دي کنه په کیمه طریقه باندې او داس کړي په کیمه یې باندې داس کړي اتوارات مسئله دي علم موضوع مسئله دي کنه مراد د سنت ته هغه سنت حزمه چې پاشه د موضوع ذکر دا یا موضوع شریعت ذکر دا کنه چې اته شپه پاتې وته لګیږي ځکه چې دې به بل می سوزه کړی کنه ځکه چې سنت مې آ حدیث وخصل چې پاشه مزما سره دي کنه خو یې مزما سره خپل پیکس ذکر دي کنه نه کنه دا پټول شي کنه اصله یک دې مت هغه ده چې عالم به سنت یعنی عالمي په احکام د مزبونه المزم مسله شي ورتي هغه فقها کنه مستقل فقه شي کنه اول هداش لګي کتاب او طهارت نه ټول پر مزم مسله لګي کنه کتاب او طهارت نه المنزل او د سنه وکیز دی او د سفر دی واجبات خو سنت دی مصحبات دی نه وکیز دی کنه کی مې به بند داسې پکې مې نه کیږي المنزل پر شرایط نیم کیم دی کنه دا کنه هغه باب ده کنه چې په دې سره سایز کنه ترجیح ته ملوي او سایز محمد حق درک کیږي کنه زه غواړم دا ترجمه کړم چې چاته مکنه خو سامنے چیرې غوړ دي کنه ځکه چې خلاصه مې شقلې سکنه علم زما سره نه مسله نشته پسې رجه ولا رجا زکوتینا یا حجینا اذا کوته مسله ته ملي مې دی په مسله دا په شمر نرسي یا د حج ولا یا د زکوت ولا کنه په خلاصه شې ذکر یې مزما سره او دا رنګه په منیا شې ذکر دی کنه مزما سره یا په نریزا شې ذکر دی کنه په دې به به شه نه کله چې کوم څه ته کنه خلاصه منیا شاور سی بدا کنه عالم ده په ګړې ته لیکل خو هغه شی وی کړی کنه پر مشکل دی کې درس نه کړه کنه افه کې تدریس نه کړه ولا پوت په فون لګیا ده یا مې بزی پړاو کوي یا متول پړاو کوي یا کنه شجمې پړاو کوي کنه فون لګیا ده چیرته کنه خودری خو سامنے چاته سبق نه ولا شی نه ویر دی کنه به دا مخ کې کنه خپل سمون یسو ا خوند ملونه فإن تصاوف أورهم كثيرا بدش يوبر باربي فأورهم بكنا په قرات سره یو برابر دي د هغه رټ پرز ګوره په دې شي هغه شه حق دره ده او را رټ پرز ګوره ور علي ته ویل شي کنه چې ا مشتبهات نه پرز کو چې کیم کنه صفه حرام دی خود پرز نه کو چې کیم کنه شکمن دی مشتبهات نه پرز کو ته ور اوي ته ویل شي لقول السلام من صلى خلفه عالم عالم تكين فكانما صلى خلف نبي چا چې مې ذکرو ورسې د عالم پر زګوري دا څه کچې اوس د پیمبر ملي وکړو څه کنه پیمبر پسې فان تساو کچې په ور عشا یو برابر دي هغه شکاری دا دا بلا شکاری دا هغه شالم دا دا شالم دا کنه هغه پر زګورا فاسنهم به پدې شي کې مشر د عمر په لحاظ باندې دا نه یک تکنه لکول علی السلام له ابن ابي مليكه نبي سمکن ابي مليكه سمنه تویل روغلی وی کنه شش په مدینه شي تام دی به چې کله واپس نه نه وای چې ولی امکم اکبر مکه یو امیر د څه جوړ کیسه و چې کله کله مزه ټیمر سي به امامات ته کو پته شي چې کی مشهد اده امامات کو اکبر کوما سنن دا دې کنه چې هدې مل خطر شو ده کنه مخه کا چې تیرو کنه دا د ابي ابي مولای کا زمن نیوي کنه خو دا دوه کسون دي که نه مثل کړی په هغه مشر ته وشو چا ده به مت کو بل چې وایي ان فی تقدیمي تکثیر جماعت یې مشرک مشرکول شي کنه عاشر ډېرول د جامع ده خلک یې په طرف باندې را باز ډېر وي که نه یې د وجوال په ځبات باندې بیا پسې کنه جامع ډېرېږي هغه مشر دا مخشي قدري ملک دغه مرتبه سر ذکر وي که نه ترجیحات کنه وجوهات نه راسته په شي که نه ا دې وجه نه کنه ا دې سره به علم نوي دغه مشکول مکرو دي ول اعرابي او مکرو دي مشکول دي کنه باندې چی اعرابي دا یې نسبت ته پر دکنه د عرب ولا عرب یې خلک ته ویل شي چې په دې ځنګل شي په دې بدیا یې سږي کنه یو دې شاره ولا خلک ته مدني مصري او یو دې بدیا د ځنګل دې کټکې ولا کنه خلک ته د شهر وریا ورې کنه هغه مشکوي کنه دغه شي امامت دغه امامت مکروه ده لان الغالب فيهم الجهل الجهل غالب په دې شي کنه په یو جهل وی کنه هغه کدا باندې باس دی مدرسې نه وی عالمو نه وی چې څه سبق نه وی کنه وړ وړ کنه کلی کې دی په غره شي کنه مثلا ناشنا وی نه په دې باندې جهل عالم ده هغه وجه دې تقدیم کنه دغه نه ده مکروه ده مشکوي هغه شرف الیاس یا ذکر شید واقعا ذکر دو کنه او نه فتوی دا واقعا ذکر کوي هغه لطیفه ذکر کوي چې کنه یو مل پر محرم پر مزوی نور ده او دا کرات شي ګا کنه العرب واشد کفرا ونفاقا واجدر الله يعلم حدود ما انزل الله قرآن پاک شيا مذمت سوى لكن العرب واشد كفرا ونفاقا باندې ول حق په کفر شه په نکاح سره دا ډېر کلاک دی کلاک پښتني کې وره چې په کوم عقیده به لوري به نه وړي نه و اجدر الله يعلم خود اذا لا يكاد كتي د الله پاک احکام ته ملي ځکه چې سنا د ځا کو هغه کالمون نشتا پیمرون هم پشارې شي وي مدرس پشارې شي وي کنه د الله پاک د احکام نه نو خبر یې وي کنه سره لې کادو په دا یاد سری وته چې عربي پسې نیت پسې تړاو کنه په ترجمه هو پیدا لو کنه شاید دا هو چې په میډ لګیا دا کنه میډ مزمت کو کنه و چې علاوه په سوال ته مولوی کنه یو واړو ولو کنه ورسیا به کنه د زن عربي صفات سو ولا کنه اله الذين عملوا صفات یا شو ولا کنه چې کیم بیا مسمو دي بیا کلاک مسمو دي ځکه چې کنه په دا پاره کې شته کړه پیښ وي بیا په مسوي ته وی کوي چې کله یو لور وځي چې سام کړي کنه که علم حاصل کړی د خپل محل متصري چې پاشه وي چې رښتیا خپل جاوي پشه والفاسق او مکروه دي مشکول د فاسق سړي کنه چې دغه نه ګناه نه پرېز نه کو ګناه ډېر کو ا دې کې مکروه تقدیم دا مکروه تحریمی ده ا فاسق کو نه مکروه تزیو لانه لا يهتم لامر دينه ځکه چې دا زړه نه خوري کنه اهتمام نه کو د دین د خپل چاره فاسق تا کنه په مردوړې جمع شي به لوړ وي که نه المزه پروا نه کوي چې خلک ته مې مات وکړو که نه مې خلک ته وکړو اهتمام نه کوو د دین د کور اهتمام نه کوو د وجه نه که نه څه پاته راګېږي که چې مدینه مکروه ته وکړه که نه ارته شوي دي وکړه شوي نه دي که نه ا د وجه نه دینه پاریس په چار ده که نه والعامه مکروه ده کن تقدیم جوړندو لانه ولایت وکړي نجاح ته ځکه چې دا د پرېتې نه کنه پرېد نشي کړای وطن نه ویني بولكو ولي بولكو هذا بكل شيء تكشني دريكنا فاتنا وترجعي كتشي بكمني كركشني سيتا ولا كده ا د و ج ن ا فرمایي چې کچېره داسې کړه اړین وو چې هغه په ګوره و ډېر شریدل نه په دیا باندې یا سره کنه قید ده آیا کنه پروسې سره ویرو شوي کنه او یا کنه المزل پر خپل کپړې یې شدي کنه بیا کنه بلا کړه حتی په دې شرمې سي ده کنه بیا نه ده مکروه نبی سم کنه عبد الله ابن مکتوم په مدینه شکنه